و ان دخلا کچیر داخل شو مسفار معه سره د مقیم ملو سره د مقیم امام فی فایتن په قضیل مدر شوی سره داخل شو لم تجزه نه کفی کېږي دا قضیل میز د مسافر د پر آیدن یاد نه پر صحیح کېږي و دل می نه پر صحیح کېږي وختیر میز خو په مکه مقیم ملو پر صحیح کېږي ملو د وطن سړی دا مقیم دا می سفر په سو درېدلو می سفر ال میز کنه په تبه د امام سره سلویر رکعت شو او چې دا وختیل می سره کو کنه او کده ملو نا کزو دا و د می سفر نا کزو دا سلویر رکعتی میز دا چې ملو نا کزو دا و د می سفر نا کزو د می سفر ولا دوه رکعت دا په جامه سره کړل کنه د می سفر په د ملو په سه ودره دو د په ملو په سه نه کېږي دا می سفر دا می نه په سه کېږي کنه لانه لا يتغير بعد الوقت ځکه چې دا غلمیز وخت نه بعد چې وخت تیر شو نه نه بدلېږي می سفر دا غدواره کتل میز ځکه نه تلویره کتل میز په سفر شو دواره کتل دا او وخت تیر شو ده په دبو نه غدواره کتل لازم شو که په مقیم ملو په سه ودرېږي کچره ته په دوه رکعت سلام اړه وې کنه خدا مخالفت تر سي د امام نه او که په دو پسې کې کنه سلام رکعت پیرا کوي د دوه رکعت وې توله نفل وي لانقضاء سبب ځکه چې سبب تر شو دا چې وخته كما لا تتغير بنيه الاقامه لکه څنګه چې نه بدلېږي په نیات د اقامت سره مسافر ده په سفر شل میندو نه کبر شو ده هغه نه پوته شو که نه اس نیات اقامت کو چې ځواري ختم کېږي که نه هغه مو ځکه ظاهر وړله په دې نیات اقامت سره هغه میز سره ورکته کېږي که نه ان را تر شو ده هغه دوه رکته لازم ده نیاتا مغیر ده اقامت نیاتا دغه میز سره ورکته کوي که نه او مقیم منو پس اقتدا دا غل مسکل مغیروی خو ته چکل وقت باقی وی کنه سو وقت شو ده لکه چې نه بدلی شي دوه رکعت نه سلوي رکعت ته په نیات کما سره چې کړی ته روشیا سپل می به دوه رکعت قضا وره وای شه ده په دای مم په سو ده رې ده کنه دا دا قضیل مسکو او تا دا قضیل مسکه کثیر سلام نه راوي کنه په دوه رکعت باندې مخالفت ورسي او که سلام نه راوي امرو لدا وجب تو ولا فرض وجب خدا سي فرض مقابله لك ناپل بكيجي اقتداء مفترض په متنفل بني په حق تي قاعده شي کنه هذه كتكلا سرقشني سا فقادا بني کنه اذا كان مقتدي المس کنه اقوا دا پم امام پر مزنا قاعده ذکر چاي ول فرض د بل ولا وجب دو اقتداء د مفترض په متنفل بني متنفل خندا وجب قاعده کو کنه خو واجب مقابله د فرض حدا سي لکه نفل په حق د قاعده شي نه اقتدار کنه کویر ولا په ځای پسې نه پسې کېږي اویر کرات یا کنه سی اقتدار مفترض په متنفل باندې په حق د کرات شي که په دویمه شپه شي کنه نیت پسې وتړلو امام دره کا تکلیف چې ته پسې نو نیت پسې وتړلو تا کا ځیل مس کې دا کا ځیل مس کو کنه امام بده په داخري دوه رکعت شکرات نشته امام بي سفر ده او مقتدين يې کنه مقيمين دي رکتين دوه رکعت تلميذ به توکل سلام امام به سلام وړوي امام به سلام بد بیا به سلام وړوي واتم المقيمون صلاتهم مقيمون به خپل ميزه غا پیرا کوي کنه اگر ميزه غا سره به رکعت ده امام په وجه باندې کمیږي نه جوتېږي او کمیږي نه ابه سره به رکعت پیرا کوي لأن المقتدي التزم الموافقة في ركعتين دا مقتدي چې په دې مسفر امام پس نیا تړلو کنه نه اول نه دا سویل چې دا دعا دوه رکعته پسې کو دا خرید دوه رکعته نه پسې کو ځکه چې هغه نه نشي کوي ځکه مقتدي التزام کو د مفقت په دوه رکعته شي دوه رکعته سره به سره وکړو چې کله امام سره موړي دا به چک شي فین فرد فی الباقی په دې باقی شي به دا مقتدی کنه منفرد وي زور ته ده که نه کله مضبوط کله لکه پوتې شوه سړی یو دوه رکعته پوتې وي چې الیات پسې مړ پسې تړي یواله داسې وي که نه دا نیت وي چې سې رکعته پوتې یا پسې که د بکي نه پسې که نه په شان دی مضبوط ده نه که چېرې په هغه دوه رکعته شي که نه دا مقتدي چې چک شو سهوه شو سي د سهوه به اوبو سي که نه لکه مضبوط که چې په پوتې رکعته سهوه سهوه اوبو سي د اوس دوه رکعته زور ته کو خپل الحمدلله تربی کنه اسخره واسه چې نه قرات په نوي لانه مقتد تحریمتا لا فعلا دا دا څه کړل ا مضبوط هندا دا و دې مکه لحق هندا دا اول من خو د امام سره من درا دا کنه اوله تحریمه خو امام سره تلی وکنه وکیم سره چې اول من امام سره می کنه او باقی پوت شي ته لحق وتی په لحق باندې اختیارات نه وي حق حکمن په امام پسې وي لانه مقتدن دغه مقتدی دا مقیم مقتدی ده د جهات تحریمینه تحریمه د امام سره تللی دو په کنه په تحریمه شو امام سره مقتدی ده ولا فعلا نه ده مقتدی په اعتبار د فعل سره دا سمي که چې چکی می چاره تکه کنه اخر سره بیا غونډه اچاره کو امام سلام وړو نه خلک نه اړوي فعل المقتدي نه ده نه چې اثار ته که څه کنه چې تحریمه خو امام صاحب دا خدا سو کله که مقتدی په مقتدی باندې خو خیرات نه وي خو کنه خو چې ته وګورې کچای خو فعلن د امام موافقت نه کو د امام صاحب په کنه فعلن مقتدی نه ده نه په دې باندې به خیرات روغلو والفرض سواره مؤدن چې کوم فرض خیرات تا خو شو ده په وزر کې کې راځه خو شو ده مستحب کې راځه پوت شو ده هغه شي کنه دا هغه اختلاف پرونو چې راي مقتدي ده ته راوي ده او کوي چې نه مقتدي خو نه ده امام خو سلام علیه ولا ده دا یو کم زون ته چک شو ده دا ده کوم د الحمد تیرا کو فیترکها احتیاطا پرې د ذکر احتیاط وجنه لکه کچېرې ملي مقتدي وشمېري چې دای مقتدي ده په مقتدي باندې کرات حرام وي هغه کرات نه وي او کچېرې ملي کړه دای منفرد وشمېري چې دای حضور ته د خپل میس کو محمد صلی الله علیه وسلم اړوله ده به دا کرات یو خو مستحب کرات ده یو امر چې د هر شي د حرام د مستحب یو شی پر دې کنه احتیاط ته وجنه کېدای شي که چې حرام وي کنه که مستخبي خو مستخب پته شو په نه په ګناه ګورې دی کنه که حرمي په ګناه ګورې دی په یې تر کو احتیاطون پرې بل احتیاط دی وجنه ځکه چې دا قرات د الحمد وکړه دایر د حرم و دی مستخبي په میون شي کچېره دای مقتدی وي خو حرم ده وتا کچېره کنه منفرد وي بیا مستحب ده بخلاف المسبوق په خلاف ته ما چې یو دوه رکعاته پوتې وي امام سلام وړه ولو دای چک شو لانه ادرا کرات نافله دته مدره وه نفل کرات مدره وه اخري رکعت نه دي کنه واول درکعت پوته فرض کرا کرات پوته ده فلم يتعد الفرض فرض نه ده کړه اس کچې میوشي چې ته ما په سنیا کړه ده په مقتدی باندې کرات خروم وي ته کرات مو یا او کدی ته وی کړه چې دای فرمم سلام ولا ده دای فزون ته لګیا ده کنه منفرد ده و د فرض کې راتی دا د ير د فرض و د خراب مې شي دا د وکو کنه فقط اتيان اولا په دې باندې اطلاق اولا ده دا د فرض و د خراب مې شي د ير ده اتيان اولا ده سم مزبوق په قرات وی نو ته اولا نه چې واجب ده ويستحب للامام اذا سلم ان يقول اتموا صلاتكم فانا قوم سفر مستحب امام دې پره چې مسفار وي چې کله سلام وړه وي چې ادا ژاو کو چې تاسو خپل مدینه پیرا کیسه فإن قوم سفرون میر دې می سفر خلک نه یې کنه زه دې کوم دې می سفر نه یم زه می سفر یم سفر جمع د سافر سافر په معنا د مسافر سره اذا سلام چې کله سلام وړي وی کنه به بدا کا اطلاع د ورکو د اعلان د حکم مقتدیون ته کنه اتم صلاتکم چې تاسو خپل مدینه پیرا کیسه فإنا قوم سفر زي دكوم دي مسفرين أيه لأنه عليه السلام قاله حين صلى بأهل مكة ومسافر نبي سم دغه اعلان کړو و چې کله مکه خلک ته تلمیس کړو حال دا و چې مسافر وو ای حج په موقع باندې کنه یا فتح مکه په موقع باندې نبی سم مسافر وو مکه خلک مدینه پسې کړل چې سلام به وړو به دا اعلان وکړو چې تاسو په لمن کې پیرا کې تلمیل مسافری مو په دوه رکعت سلام علیه ولا خاطر شو نه کنه تاسو په میز کې راکې سره بیا به کنه خاموش چک شي به درې کنه حالي حمد به درې نه خواغه په حق الحق نه کنه نه ملو په خپل نه راتروي رکوع دا کو سکنه سیدا دا کو الحمد لله تروي ا دې مسله دا پتا ولګی دا چې دې دا اکتای پر دان ګزولې کنه اقتداء د پردندو شرط و چې ملو په سنیات تړې چې دا پته ته وی چې دا به سپارده کا مقیم ده دا ملو مشته ته وی دنه وته شرط ان کدا وته شرط وای کنه هر مقتی به دا ملي مې چې په کې ملو په سزل میس کو دا به سپارده او کا مکنه مقیم ده به دې اعلان تاسو رات پته شو کنه چې می سپار ملو د دغه کو چې کوم میس کرا کې سزل می سپار یو دا والله کله مقتی ته پاته دوه هو قاضي خان سي مسله دو کنه قاضي خان به مسله دو چې کنه یو سړی په ملو پسې درېږي خدا پاته نه وي ته ولګي دا چې دا به سفر دا او کړه مقیم د دنیت کا اقرار نه پسې کېږي او دې نه ملي مېږي چې صحیح کېږي کنه اول کنه پاته ولګي اوس چې سره موړې وي ځاکې وکنه ملو د ځاکو کنه حق ته پاته ورکوي چې زمي سفر یې ا د قاضي خان د مسلې مطلب دغه ده چې سړی په ملو پسې ودرېږي که نه او دا پته نه لګي چې دا مې سفر ده که مقیم ده بې دا نیت نه صحیح کړه چند صحیح کوي دا چې بلکل پته نه وي ته ولګي نه په اول سر شي نه په آخر شي دا مطلب ده که نه که په اول شي پته وته خو بیا صحیح ده او که په اول شي پته نه وه چې که نه سړی موړه ول شو که نه په آخر شي پته ته ولګي دا بیا صحیح ده که نه او که بخیل وړه پته نه ته ولګي ده چې نه دا ملومي سفر وو کدا مقیم وو کنه مثلا یو دوه رکعات دوه رکعات ته پوتې کنه په خیر دوه رکعات ملو په سور سره وته کنه ملو ملو می سفارو په دوه رکعات سلام اړول ده تو ته به څه پته ولګی ده کنه دا پته نه کیږي شچې ده کنه نو مې تل مې سویره کته پیرا کړ د ملو هو کنه مقیم ده دواره کته مخ شي کړی د دواره کته یې شو کنه دا مقیم په سویره کته کې ته مې سویره کته شو ده ته په دواره کته مې په سویره کته مې اړوي او کچېره پاتې ده ولګې ده کنه خو دې ملو اعلان وکړو یا کنه ا بچ نه خبره ورو ده چې د ملو می سفار ده کنه تو ته د خپل مزه حالات پته ولګې ده کنه بیا صحیح ده او که بالکل پته نه ته ولګې ده کنه بیا نه په صحیح کېږي نو ته اوسه پته ولګې ده کنه اوسه ملو لالو کو چې می سفار یا و اذا دخل مسافر في مصر و اذا دخل مسافر في مصر اتم صلاته و ان لم يلل مقام فيه ثم چې نو دې می سفار خپل شارته یو په دې سره سفر ختمېږي چې نیت یې کماتو کو په ښار شي یا په کریا شي پندله سره دی که نه او یو په دې سره که چې خپل ښار ته که نه بیار نه وځي که نه په کوم نیت چې خپل ښار ته نه وتې که نه که دوته پنډېږي او که څه حاجت دی پر وغله وي که نه بیا وځې که نه یا په دې ښار باندې تېرېږي دا دې که لوړ چې زیږه نه که نه په خپل ښار باندې رولې که نه او په تېرېږي موضوع ته خالي کېږي که نه بیا باندې می ساوی راکته کنه وای دا دخل مسافر په وتری او چې نو دې سفر شهر ته نو دي سفر یې ختم کړو یا دې کنه حاجت ته ساجت پر نو ته بیا راوندا یا د اجتیاد او د روانګي په نیت باندې کړه په دلیار ته لري اتم صلات تلمید پیرا کو و علم الوکام فی اگر کن یات تام کې په دشار شنویا لانه سم اصابه من غير عزم جديد بهر د نوي نيات نه چې کله سار ته به تلو به به نیک نيات یې کمت نو کو چې زه ته په سار سره تمکیز سفر نه کو دا هغه به چې سار ته نو تل خود به خود به ډیره به کنه مقیمو اقامت نیات نه را بیا نه ده تر خپل سار شه په خپل کلی شه د اقامت نیات نه شرط چې پکې مغرض باندې نه وته کړه دا که تمکیز که حاجت ته پر نه وته کنه بیا راولې سنه حتی دره پوتره کنه او کنه په دې لیار دی کنه په دې کلی بل تیرېږي سفر نه پرولې په تیرېږي کنه خو مونږ ته کې شولې بیا بعد می سیرا کې نبی اسلام صاحب کرام اب سفرې به کړې و ترې ته به واپس کېدل مقیمین بهر دې نیوی نیات نه په دې باندې صاحب عنایت اعتراض کړل ده چې من غیر عزم جدید نه بهر دې نیوی نیات نه نیات خو دې لوله کې ساده کنه اخو د کلب فعل دا د لوله فعل دا کنه او چې ته خو روایت نه دروغلی چې پر روایت د نفي اروغلی وی کنه چې سبه کرامه بنیات نه کول چې کلا کلی ته برول نه سبه بنیات نه کول چې مدینه ته برول کنه هدې مو ته کوم نه پاته ولګی چې دې بنیات ته اقامت نه وکړه چې شاته برول عزم جدید بنو وکړه نه ولا پیرو وکړه کنه دا پاته چې ته ته ولا پر روایت هو روغلی نه دی و د زړه نه خو پاته لګېږي نه زړه وړه کیسه وکړه یو بطني ونی کیسه ده پټه کیسه ده بلکې ظاهر به چې سړی کلي ته روشي که نیات وي که تم کو نیات وي چې بس که نه سفر مې ختم کړو دا دې که زه نه تام یو دې دې پر اړې شریخي نه کړ لمبي والي دي که نه هغه جواب دا ده چې دا څه شوي دي که نه چې سفر یې ناروغلي دي وطنې ته که نه او پیرا پندلاس ورځې نه تېرې کړي که نه بیا په سیور د بعد رسی وتلي دي که نه رسی به نه روان دي پندلاس یې که نه پرې ورته په خلک شي که نه تام کې نیت نه کړه لوټ شوي دي که چېرې که نه عزم جدید ته ضرورت وایي که نه خپل وطن ته نیت ته ضرورت وایي بدا یو شرعي مسله وه ضرور به نبی سم بدا بیان کړو کنه او سره به امت ته کنه چې کله سای کېر تر نوځي وطن تر نوځي به دنیا ته کو کنه اقامت نیات ته کو او کنه نیات ته کو به میده حد ورکته ده دا پر خو یو حکم شریف په تړه دا شریف مسله ده کنه کله می سپار پته کېږي چې نیات نه یا می سپار د خدمت به دواره کته کو به خو و نبی سم چیتا دی بیان دا کده کنا چی چی کلا وطن تا فیسا بیانیات کستا کنا چی میو سرویرا کاتا شیو و دا سا سوی دی چی لسی وطلی دی کنا پیرا تی نس نی تیر کری بیان می دوارا کتا کلا دا نماری ما شکا چی وطن شی کم کن یاد ضرورت روز ضرورت نشتا کنا کن یاد تیوی تم کولی کن دی بیارا ونیو کنا اخا دوارا کتا نی دی پیرا دا ومن کان له وطنن دویم ځینې وطن جوړ کو دا ونه وبایدو نه را پکاړه ثم سافره دنا بعد سفاري شي کو دویم وطن نه فدخل وطنه الاول فزړه وطن مو د ویرانو اته ورنه وته کنه او د سفر مزال مل شو کنه ادري ز مزال و دې کې دویم نه والتا کسرا دوته به کسر کو په دې زړه وطن شي بدای کنه می سفار وی دوته به کسر کو می به دوارا کته کو لانه لم يبقى وطن له ځکه چې دا زیر وطن دی پر وطن شو پوته چې نو به دو دا وطن نه دا پوته کا ادویا وطن انو وطن دو وطن دا کنه ایسے پس پر ایک نو وزی کنه په دې زړه وطن باندې رسی په دې شی به می سپار وی دی الا یرا انه اسم بعد الهجرت عد نفس بمکه من المسافرین د نیر په دې په شوي کنه دا خبره خو چې ډېر روښانه ده دې ته چې نشي کتله نبی سم د هجرت نه بعد حد نفسه بمکه تا غنوس مر به زون خپل مقام اعظم شي د مسافرین نه نبی سم د مکه و کنه مکه شه پیدو دا مکه شه ستر شو دا کنه مکه د اصلي وطن و خو اینه به د مدینه مرکلو کنه مدینه به چې مکه ته ته مکه شه به علمي د سفر به کړو کنه دا سره چې دا مې پلارنای وطن ده کنه په زړه وطن مې دوته پیدا شو یو دوته مې کېر وو دوته کم ستر شو یو سرویش کړه عمر پښه تر شو ده کنه مکه 43 کړه 45 سال عمر تر شو ده 50 سال نه کنه خابه ا س ف ر م ي ب ي ب ش ك ر ل و وهذا ودا سبيتا دو لان الاصل ان الوطن الاصليه تبطل بمثله ځکه چې قاعده دا ده چې وطن اصلي باطلېږي په کنه په خپل مثل سره په بل وطن سره باطلېږي اړان شي وطن اصلي باطلېږي په خپل مثل سره دا والي وطن اصلي و خو چې دا د پرېښلو بل وطن اصلي دی جوړ کړو کنه ا دې رنګ شنه راځي وطن نه ده کنه ا دویم نه وادر څخه کا سفر میندا وا بیا به کنه کسر کې په دې اول وطن شي کنه یا دې کنه دویم نه په سفر باندې لوړلې او په لیار باندې رولې په دې کنه زړه وطن باندې رولې دوی ته علمي سکول دوی بیا دوه راکته کې یا کنه کېرته نه رسول خپل وطن ته نه رسول خپل وطن دی غبل ده وتلسی بتری په مثل سره دون سفر نه بتللی په سفر سره وتلسی په سفر سره نه بتللی لکه پوس مسله تیر شو کنه لوړ په سفر ونه لوړ لیکنه خو چې رولې بس پر وطن د لیا ته ضرورت نشته کنه بس چې سفر دې پرې شو وطن ته راګار شو کنه بس نن لري مقیم شولې په سفر سره نه پاتې لري ووتل اقامت تبتل بمثله وبسفر وبالاسلی او وتن اقامت به ترېږي کنه په مثل سره یو وتن اقامت ته و بیا دې پرې شو بل وتن اقامت ته جوړ کړو دا ول وتن اقامت به تیر شو پاتې چې روشي پاتې به سفر پیس کې وطن کمات بدلی په سفر سره بتلی دي وطن کمات ته و دې نه سفر وکړو لوړې کنه بیا ورغوټ شو چې ته دې کنه وطن کمات ته دوته بیا سفر مس کې کنه امخ یې کمات ختم شو دا کا یې کمات کې به بنو الیات یې کمات کې کنه چې نیت یې کمات نه وکړه دوته به کنه پیران مې نه که سفر مې وکړه او په اصلي به دا به ترې کړه چې خپل وطن ته ونه روشي وطن کمات نه کنه خپل وطن ته رولې چې وطن کمات ته لوړ شي ونیات کمات نه وي یاري کدوارا کته که خپل مين بکې وطني نه دوا دي مرکزونه وي چې درې دي کنه یو وطن اصلي به دي وطن فطرت یا به دي کنه وطن اصلي چاته ویل شي وطن کمات چاته ویل شي وطن اصلي وکړه پیدا زوی ته چې کوم نه کسای پیدا وي و جای پیدایش کنه کوم کای پیدا شو دا ستر شو دا کنه دته وطن اصلي وتی یا کوم کا سړی کنه ود کړه وی کنه یو د کا تو کنه ود وکړو کنه او ود د کنه هاذی کا دا هذا نه ولا كان عادي عادي كيرو تجول كذا كان جكيمي كذا كذا سو كرولادو هغه دې کا پنډې دي کنه تا اگر کا بزنې کا پنډې دي خدای ته وطن شو کنه یا دا که په دې شوانی یې ابو دباش وطن دې نه دا نه کې ودرسته کنه خدا تو کنه دې ابو دباش وطن جوړ کو چې زه بازار کې عمر تیر و کنه اول مې بالکل پرې شو زه ابا کې عمر دادی کې تیر و کنه دوته به کنه مو صاحب یې کنه دا وطن کا وطن اصلي شنه ابل دې په ختم سره وطن اسی چې کومه کسای په دوه وی اده بده باش وطن وی کنه یا دې تأهل کړای وی کنه اځي کوي ود کړه دا ودی اځي کوي سیږي کنه دای په تفسیر شي کنه دا د وطن نسی دا یا تو کنه یو وطن دې بده باش وطن جوړ کړي چې به دای کنه پندیر دای کوي سیږي کنه اده دې نه بل نه درې مو یعنی په کاړه باندې نه درې مو کنه دا دې کبه دوت می زون می سپارت لري په خپل زړه وطن شه او په سفر سره نه باته لري وطن اصلي نه په یک وطن کې مت باته لري کنه په سفر ونه لوټ شي کنه خو چې روشي بیا خپل مقیم یې کنه او بل وطن اقامت ته وطن کې مې ته وی کې چې کیمې کا ته دې پندرا سره دې یا په دې نه زیتای د وخت راولې نیات ته کړی کنه دا وطن اقامت ته کیم ذکا تو دی پندرا سره یا په دینه زیتای کنه شپولا سره دی میاشت دوی میاشت کنه یا کول اترول نیت ته چې زو ته کنه کول تر و میاشت تر وکړ دا وته نه کمات شو دا تبتل به مثله وته نه کمات بتلېږي کنه په خپل مثل سره په خپل مثل باندې بتلېږي یو ذکا تو وته نه کمات و دی 15 20 دن یاد کړو چې دا دې کزتم کېږي کنه خو اې دې نه لوړې کنه بوز دې کړې کنه یو د کاته میاشتې راوي یا که پندرس وي میاشتې کړه و که نه بیا یې په سفر باندې لوړې که نه بیا چې پروش په دې وطن باندې که نه دو ته شپه کې یا دوې کې یا درې کې خو پیرا پندرس نه کړوي که نه دو ته بیا سفر مس کېدا چې سفر ده که نه په سفر سره د وطن د ختم شوه ده ړنګ شوه ده وبالاصلي بطريقه وتنسي سراكنا كلتا ودرولي بیا ته وطن کمات لور شي ادي کې به سفر مسکه یا به نیات کمات کې بیا نه و په دې سره به تللی وطن کمات تبتل بمصری و به سفر به تللی په سفر سره دا مثلا نن سبا خلک ته ډېر ور پېښي خاص کر کله طلبه وي ته د سکولې کا جې کا جې سټوډنټونو ته مشتو طالبونو ته یا مزدورکار ته وطن اقامت بطلېږي که نه په مثل سره او په سفر سره طالبان لوړ شي پر کاکوار ته لوړو یا پشاور ته لوړو که نه او یا که نه حقانیه ته کوري ته لوړ نو هغې کاکول پرې راوي دورا یې دو که نه دورا به یا بیون کم سه کم کول هم ښه تېروي انصاب یې د کول ولې کول هم ښه تېروي بیا ای ما د سنه پر کې پینډې ته لوړې په سفر باندې لوړې کنه کې حقانیه نه بل وطن ته بلی ته لوړې په سفر باندې یو دی ورځ کنه بیا چې کنه حقانیه ته روشل کې می سفر به کوم مقیم به وي دا هو ته وطن کمات تا کنه وطن اصلي خو دنو په سفر باندې ورتل شو کنه وطن کمات بتلیږي کنه په سفر سره خو چې سفر کنه په طریقه د ارتحال باندې وی کنه ا سفر په طریقه د کنه کاړه دی ولا بور وی کنه دا سفر کې ولا وکي چې کاړه دی بورو چې نره مې دازوی پریښ لو کنه او کاسه پارادي سفر لوړ لیکن ادي کده بسترادو ادي کده کتبینا دی ادي کده کنه سټکیسو بکساد یې شي کنه بیا به ترسه د په داسه پر باندې وته نه کمت نه بتلې دي کنه چې روز دې کا خود به خود کړه ته مقیم یې اگر کا یو ورځ کا پته کېږي کنه بیا ول درې مې دا یو ورځ ته مقیم یې نه را کنه مخ نه یاد کړ چې کمت کړه دا کافی ده کنه لکه خپل وطن ته جروشه وتره کمات پیګه سفر باندې لې چې په کست ارتحال باندې وی کنه چې کاله دې نه بور کې چې باس نه را کنه اې دې نه لوړ لکنه او که سامان دادی که پریشه دا بیا تر ګرځې که نه په سفر باندې لوړې یا کلي ته ودرولې یا په سفر لوړې که نه او بیا تر دې سبق ته پوتې کول بیا دې که تروې که نه بدان دا بتل کنه دوته خود به خود مقیم کنه کثیرات نه رسل نه کثیرا خو یور به پندرا سورې تیر کړی وی کنه دا ته خاطر چې یور به پندرا سورې تیر کړی وی دا ځکه دوی دې مې به یور پوتې شو وې کنه اذن بعد بیا کنه چې ته ونسې کا وطن ته ونسې کا په سفر ته څه کنه بیا چې ته څه کنه ته خود به خود مکیمه کا یور دې پر بیا کنه چې البته چې کاله ولا وخلې بالکل له لوټه د دوی پر دې کنه لکه وطن اصلي یو کنه وته به تلې دې کنه چې وطن پر دې بل وطن دې جوړ کو یا کلی ته درولې کنه بدل را پوتې سنره یا په کومې سفر چې زه تم کړی په مکه کې په منا کې پندرا سره دی دا د مس پیرانو کو دا مې سفر ده دا مقیم نه ده ځکه چې کمت نیت پرین تیر شول چې دا کنه پندرا سره په یوه شي به تر وې نیت لیکلی کنه په دوی دې شنه دا خدوا به نه دی کله ته مې بار وی کې چې نه دوا نه دی وی کنه او پندرا سره پیرا کېږي بیا چې په دوا کې پیرا کېږي بیا په درې شي باندې کنه کافي کېږي په سوي شي باکه فی کېږي په پېږي شي باکه فی کېږي کنه د خو څه کمی سفر نه پوتې ځکه چار سړی کنه په سفر کې شي واش په دادی کا یو واش په دادی کا یو واش په دادی کا کنه میاش تر کو دا به ټول مکمل وي لأن اعتبار النية في موضعين يقتضي اعتبارها في مواضعها ځکه چې اعتبار د نیت په دوه ځای شي چې معتبر شي دا وړي اعتبار د نیت په ډېر ځای شابیا د په ډېر ځای شباب معتبري په سره شباب معتبر وي و دا ممتنع دو ځکه چې خو بیا څه کار دی خو مې سفر نه شي جوړ لأن سفر لا يرانه سفر خو دې کړه اقامت نه خالي کېږي نه هم خیواني مشفا خو کړه پلیار شي جوړ کې الا اذا نوى ان يقيم بالليل في احدهما مگر و ته بیا کنه مقیم دا چې نیات وي د تم کولې د شپې په یودي شپه چې شپه د مکه شو که د پنځه ورځې شپې که نه ورځې کوي د درې میا مینې ته یا عرفات ته دا دا د نبي سفر ده که نه نه دا مقیم ده ځکه چې که نه پنځلس ورځې په یو دي شروع له ورځې کوي د درې میا ته بار شپې ته ده ويصير مقيما بدخوله دا مقيم قدر پر نوتو کې سره ورځې نه لرو بیا تر شګه مقيم ده لأن إقامة المرأة مضافة لما بيته ځکه چې اقامات ته سړی هغه ځب کېږي چې شپې تر ورځې زوی ته چې کومې که شپات تر ورځې ته کړه اقامات زوی ته ویل شي که نه نو په مکه شي نیت وکړو چې مکه شي پنځلس ته راو شپه به پیدا شي وي نه ده که نه وتار و د زوی که نه مکه دو د مینه نه دو ورځې که مینه ته وي نسیه دا مسله جوړې ته نن سبا ورپېښې دي او لنجا په جوړه دو ټول هغه مناش په مناش دریش په کیږي هغه دریش په چاوي روش مری کنه اوس ور رس په اوی دي بیا خو په پیدل سره ډیر شوی هغه د مناش په دي منا درې منا وریاد ونه کنه و دا سور لس په مکاش دي کنه پیرا پیندل لس مکاش نه روله په مکاش به دای مقیمی کړي می سفار وی دا می سفار ده کنه ځکه چې داغه پیندل سره په مکاش نه روله کنه که یې کمت نیت وکړه دا نیت یې معتبر نه دی بکنه حج ته وغله دا ضرور به وځي که نه په وته مورې به دی مینې ته درې مې پنځه راسې چې ته به کاش تم کېدلی شي وته به کنه دی حج ته پر رسي مینې ته د سیمیناش به شپه وکړو به بل بیا عرفات ته که نه بیا به نه روشي بیا په مناش درې کوم بیا بیا شپې پسې تم کېږي نه په یوځي باندې پنځه راس پې نه رولې که نه دا مثلا خپله موتار پېښه وه سره سره مې مکاشه وې که نه پنځه سمه دې ملت تللی کنه هر کومه چې پښتنه وکړه مخه مې زره کته مسله بدله وه پوسټر علا کې وي په رادیو بدلا کې دلا شای چې میس کې نه پیرا ده کې شای چا چې سره سره اخري پټر هغه د میس پیرا کوم مکاشه کنه دا هغه مکمین دي پښتنه نو کې چې به کنه میخه دا خپل مسله ده مثال د مکه د مینې مثال کې مشن متون ولا چې دا ته کوم سفر چې کوم تم کې مکه کې مینه پندره ست تم کې کوم دا مقیم دا دا می سفر دا مقیم نه دا خلاص مثال د مکه د مینې کوي کنه څنګه به دا می سوغه مقیم شو دا کوم مدرسه د مدرسه دولتیه د پاکستانیو نه د سن مدرسه پشه د خلاص مدرسه د کنه پیګه شې سي پر رحماني به دیګه دا مسله کړیو زنه د هندستان د دیوبند له مناظر سره متفق دي د لاهور شفیع شیخ چې ته مفتی هغه سره متفق شوی ده د هغه نه کنه خلاف شوی ده نو ته پاکستان له مونږ نه کنه چا اتفاق نه سره کړه ما بل کو نال یا بل کو لارو له ته په لغه کنه په کراچي باندې میټینګ وروستلو کنه پاکستان مفتي په دې مسله باندې بحث سره وشو او خبره ساته نه ورسېده د خالي دوه وجې پښولې یوه دا وجې پښوله چې مینا د مکې سره ګرګاډه شوې د نسبو یسا ګوسه زوی نه پوتې شوه که نه ا مکې ابدي لوړه شوې د لوړه شوې د مینې ته رسولي ده دا یې کا سرنګ ده په سرنګ پاته رافته که نه د دې را مینا شي کېږي ره یوه محله د محله عزیزیه که نه ا مینې ته نه رسولي ده چې ورو شو په دې باندې تمام وشله خدای کنه حد بندي سره دولې کنه نه غوښه به نه یو نه تمام وشله مکه بودی دغه په مده مګنا شه بودی نشته خلی تمبیون لاکتی ته تمبیون لاکتی کنه مخه صاحب بودی خو په خو صاحب بودی وا کې نه په خو په هر څنګه کړی دی کنه یو مسجد حتا یو د بادشاہ کېر د پوس په کنه په غابونه په دې باندې مکه شهر ته مو شو نه را بکنه څو ورګاډه شو دوله نور خو بدی شانه چې سره کم دوړیا بدی سره ګاډي شوی وي او دې بلدیه ولې یو بلدیه ولې دا خو یو انتظامی ونی چار دو یې سہولت پر چې بسنه به تنخې ډېر نه پسی به خرچې به ډېر نه پکې یو بل دا مو کار کړی دو کنه په دې دې باندې خدا خینه د وځه کې یو ځای کې کچلا وطن یو شو ا به ضرورت نه غني چې دوی دوی بلې ضرورت نه سوي تا دوی بلدیه چار کړل شي لکه یو بنګي دا وې څه پکول شي بل کرامو کمه دا څه پکول شي په دې باندې خدای کینه دوه نه یو څه چې کړیو دا یو دا دې کړی یو دې کړی کنه دا دې کړی پی کو دې کړی پی کو ا دې وجه دا پاکستان مفتي له فتوا دا چې څه پرې کنه دا خبره ویلوړ نه امه په زړه مسله میدا مال کنه دا دې کبه کنه چې څه لوټ شي پندرا سری پیرا پوتې کنه مکاشي پیرا نیوي اخري شروع شي کنه هذا المثال دوارا کتاو کنه مکا شي بعد راکته کو مینا شي بعد راکته کو کنه هنه چې کلر ګور شي مدینه ته خو به زر کې ندري می دا خو په اخر سره وګړه ده په اخر سره می کنه مې پنځه راس سره کنه مکا شي دای تام ده مې به وته مېره مقیم کېږي کنه هنه چر ګور شي عیسی ابن ابان کلو مې رزلې خو سمې شي دغه نوم یې رغله ده عیسی ابن ابان یو کنه طالب حدیث به دې بل فقہ نه ویلا چې څه پر یک ناکه ملګری د نیوت راتوي ملګری سره درې مې کړه چې عقل درې مې کړه اخو یا پوت ده پنځه سره شپږ سره پوت ده ایسا چې تو پازون پر تړلا وی کنه نه تو کا سره ورم یا کړی چې زه وز کنه چې ملګری پر زون تړلا نه شو وتلا کنه نو چې خبره خدا ستو وره به سره وټه کو چې حدیث مو ته چار لور کوي کنه په یو بس په یو سره شي کنه دواځه خاطر شو نه کنه لوړې محمد ته ورول کنه فکر وینه شریک کړه